دویمه خبره جواب دغه شبهه چې وفد د نجران والو کوم شبهه کولا دریمه خبره طریقې د دعوت سرورمه خبره بیا تیزونه په تبلیغ پنځمه خبره حال د باغیانو په تیس کې شپږم خبره بیان د تخفیف اخروی په 25 کې شهد الله انه لا اله الا الله مخکې صفات د اولو العلم بیان کړل دلته کې شهادت د اولو العلم بیانې نو مدینه منوره ولیدلا نو آثار معلوم کړه په خلکو په تورات په انجیل باندې نو یاله چې دا خواغه زیخ کاری کمزه ته چې هجرت محمد عربي بکئی صلی الله علیه وسلم نو چانه تاسو کو چې دلته لوی عالم لوی الله والا پدی مدینه کې څوک دی نو یو کس هغه بوت لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله او د لوی شهادت نه نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبر کړه بس هغه ایمان راوړ شاید ابن جبیر وای چې چا پیرا د کعبه نه درې سو شپې ته بوتانو کله چې دا آیات نازل شونو خرت الاسنام سجدا او ملائکم په دې گوادی او اولل علم او خواندان د علم هم په دې گوادی دا دلیل ده په فضیلت د علم او په شرافت د علما امام قرطبی رحم الله هم دا سی ویلی دا دلیل ده علی فضل العلم و شرف العلماء معلومه ده شو چې د انبیاونه علاوه نور علما دا یعنی هم وجلیو لکه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله اور از د قیامت بر چا عذاب سختی نبی علیہ السلام قال رجل قتل نبيا ومن امر بالمعروف ونهى عن المنکر هغه سړی سزا به ډیره سختې چې نبی لره مړکی یا هغه چاله را مړکی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي هغه چاله را مړکی امام قرطبی او خبره نقل کړ د آیات ساتي دا ځان سره د پسرو ولي کوي پسرو پسرو د لیکلو قابلیت خبره ده امام قرطبی او قول نقل کړ دی چې هر کلی کې څلور قسمه خلق وي څو قسمه خلق ورو روایت فاهلها معصومون من البلاء نشته دیو دا پارا سو کیم دا دیان علم تر ایل اللذین ایتا نگوری آ کسانو تا چور کشوی دا ورطا حصہ دا کتاب نا مخکې د لوی علماو بیانو شو نو دلته د نیمګړو مليانو بیان چې ځان ته د جنت ټیکداران وای او د الله د کتاب نمک ګرځوي تنه ګوریا کسانو ته چور کړی شوی دا ورته حصہ د کتاب پورا په قران پورا په تورات پورا په انجیل نه پوي مړڅ سورتونه ورته یاد دي سیو مسله نیمګړی نیمګړی ورته معلوم په خوا به خلکو ال د سوراتونو مولا ده د خلاصې کې دانی مولا ده و د مونیا مولا ده قل اللهم مالک الملک معاذ ابن جبل نبی صلی الله علیه وسلم ته د قرض شکایت کو یا رسول الله او ما باندې د پلانی يهودي دونه قرض نبی پاک صلی الله علیه وسلم اتحب یا معاذ معاذ دا خوخه چل استا قرض تانه ختم کی امایل ولنا یا رسول الله او چاته تاج د حکومت ورکه هغه حکومتونه کوي د هر چا د هر څه د چا په لاس کې دي قل اللهم مالک الملک بيدک الخير الله ستا په لاس کې خیر دی ربا بیا خیر ذکر کا نو شر ذکر نه کا کله کله الله اکتفا یو ذکر کینو په بل باندې اکتفا وشي خیرم د الله پلاس کې نو شرم د الله پلاس کې یا بيدک الخير الله ستا پلاس کې خیر دې روا ځکه که شرمي د الله چې کم شرم تخکاری هغه کې هم خیرونه دي دا خالدا چې الله ستا یو نیک ولیه ده دا تا د اسود دا کافر انسان نه راځتلې او داغه نه پیدا شوی ربا وتخرج المیت من الحی روبا سے مړ د ژوند نه بچه کله کافر د کنعان په شکل کې ابا جان مسلمانی د نوح په شکل کې علی صلوات و سلام دا د غیر مسلم سلام جایز دا چې کله مقصود دینی نفع وي تر رسول وي یا غستا مهمانان وي یا ته دا وې د شر نه ځان بچ کې سلورم درجه معاملات دي دا هم د ټولو کافرانو سره جایز دي ما سوا دغه حالات نه چې په معاملاتو کې مسلمانانو ته نقصان رسیږي نو دا ولی الکه دسی ولی کوي الا ان تتقوا منهم تقا دین نه بسړی چې پوره د دین نه ځان خبر کی الله به ډېرو مشکلاتو نه بچ ساتي الا ان تتقوا منهم تقا ابو دردا ته وګوره چې د اچا نه متاثر کی هغه زاهد په صحابه کې هغه درویش سهل ابن عبد الله تستری وای علامت حب الله حب القرآن علامه د محبت د الله دا دا چې ستابه د قران سره مینه وعلامت حب القرآن حب النبي علامه د محبت د قران دا دا چې ستابه د نبی سره محبتي وعلامت حب النبي حب سنته او علامه د محمد محبت د محمد رسول الله دا دا چې دا هغه د چا سره باندې مینه یې رو روایا سنت سره د نبی د سنت دشمنی نو ته د نبی دشمنی چې د نبی دشمنی نو ته د قران دشمنی چې د قران دشمنی نو ته د الله دشمنی سړیا چې د چا سره ستا مینه یې نو داغه د کور سره به مستا محبتي داغه د نام سره به مستا محبتي داغه د دوست سره به مستا محبتي داغه د نوکر سره به مستا محبتي داغه د سپي سره به مستا محبتي د سپیس شې سټیه لکه ته وګوره شي ته غره غر کړه دې سپې نیولې سونه بدبخت کارې ده چړپ چړپ چړپ کیا بات ہے الکه پتا سورا نشوا الله اتباع د الله ذکر نکړه اتباع د محمد رسول الله ذکر کړه زکه زمونږ عملی نمونه مخکې عملی مقتدا به زمونږ سو کې محمد رسول زکه نبی وای صلو صلو کما رأیتمونی اصلی ما تا ګورئ څنګه مونږ چې زکو ما د سیمونږ کوي نو الله خدای سي نشته چې الله مونږ ته ما تا ګورئ څنګه مونږ چې زکو نو تاسو کوي دیو جن د الله اتباع ذکر نکړه د چا اتباع ذکر کړه په دې نقطه تاسو پوه نه شوي پوه شئ وروره یا د چا اتباع نشته په قران کې د سی ویل چې د الله اتباع وکړي د چا اتباع وکوي د محمد رسول الله ځکه عملی مقتدا هغه صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نحو خلق زوتای سرب زوتای خو قران کې پوی نه اسی سره د خراینو دا سره د سره پاره وروره ته ماته دا وای سره د سره پاره چې خلک وای جوار ته وای چم غنم ته وای چې زبردست کلی کلی زبردست خسته خسته غټه غټه دانه راشي دقه شان نحو ده دقه شان صرف ده دقه شان منطق ده دقه شان فلسفه ده دقه شان ادب ده دقه شان علم عروض ده دا دې لپاره دي چې قران او سنت کې سره مخ کې شي ان الله استفا ادم و نوح یقینا الله تعالی غره کړ دې ادم علیه السلام لره او نوح علیه السلام لره آل د ابراهیم دیم دا چې دا حال شي د ادمنا نو په حال کون د ادم کې ذریاتن چې دا اولاد دی آدم علی السلام خو اولاد نه دی ورته ذریاتن امام راغب ویلی اطلاق په واحدم کېږي په جمام کېږي اطلاق په اصل باندې کېږي اطلاق په نسل باندې کېږي وګوره مفردات د امام راغب معنا بداسي کوي چې په ورځ د ولادت باندې بچی لنو می خودل خنو څوک بګ دی کعبه او دادا یې په نوم باندې پوی دا ډیرانه ورته نګ دی خلپل ورته نګ دی نو ورته ډیرانه وای نو ورته خلپل وای څنو مرته یادی ابې د سود بد نه خبري داجی د سود بد نه خبرینو هغه دی ورلنوم کی دی محمد رسول الله د خپل بچینوم په خپل څه شي کا کې خو او کده ته پته نه نو په کار دای چې د یو عالم نه د یو عالم نه د یو په نه تاسو کې لکه سړی چې راغی نبی علیہ السلام ته د خپل بچی سنم کېدم د نبی علیہ السلام ورته څه ویل ډیرانه ډیرانه څور ته کېدا عبد الرحمن الله تحفت الودود فی احکام المولود د ابن قیم صاحب یو زبردست کتاب دی هر څوک ځان لدا والی ای کې د ماشومانو د ابتدانا تر انتها پورې د ماشومانو باس پکې دی سبا کوي عقیقه به څنګه ای عقیقه سنت دا واجب دا فرض دا صدا صدا نوم به څنګه دی څنګه ترتیب او د د بچی و ذریتها او د د اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نه حدیث کې راځي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بچای چې پیدا کیږي نو شیطان چونډای لګی په دبانې فیستحل صارخا من مسیحی ایا د چغه کې دا ماشوم دا ماشوم چې کری کوي وې پاللا نو بدن مور لخ کوله و پالا نو د اخلاق او تربيت مور لو کو زکه الله د حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام په پرورش کې ورکړه او دا څه خبره تیسیر الکریم الرحمن ویلې وانبتها نباتا حسنا فتح القدیر د شوکانی وای چې پورس کې به دون لوی دا لکه ماشوم په کال کې دا دغه یو کرامت او الله ورلور کړي تنبت فی الیوم ما ينبت المولود فی العام امام قرطبی هم داسې ابن جریر هم داسې نقل کړي د عبد الله ابن عباس کرامت دا اولیاء چې کوم ولی الله کرامت ورکړي دا حق او ثابت ده خدای ولی په اختیار کې نه ده او دا قران د نصوص او د ډیرو احادیثو نه دا ثابت دام د مریم کرامتو خدای په اختیار کې نه وي لکه تنه ګوره خو به بلا الله په جیل د مکه کې په جیل د مکه کې الله انګور ور لور کوي دا کور زنانا کور خلق وای رست بیا مسلمانان شوی اما وکتو خبیب دغه په لاس کې خوشه د انګورو ډېر په مزه خړلا او په دا وخت کې د انګورو سره موسم په مکه کې ونه یا لک فاروق اعظم یا ساریت الجبل اے ساریا غرتا ګورا आवाज د حضرت فاروق اعظم نهاون علاقه ته چې د دوه میاشتو مسافت ده دا الله ورساو فاروق اعظم ته ساریه او خدل شو نهاون علاقه ورته او خدل شو خدا داغه په اختیار کې نه و